عزما خدا وطن عزما افغانستان د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم د ژوند لار ټول په لړزان کې وی لکانا دمتا سره ودا دا سر بازار کړه مالتانا ای زما خوګانا ای زما افغانستانا دمتا سره ودا دا سر بازار کړه مالتانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د عقیدې د اصلاح اهمیت دی چې د یو مسلمان په ژوند کې سالمه او صالحه عقیده چې په هغه کې خرافات بدعات شرکیات نه وي د هغه په ژوند کې دا څومره ارزښت لري ځکه انسان چې په دنیا کې هر څه کوي که هغه ښه کوي او که بد کوي په آخرت کې به د هغې میوه ضرور هغه ته میلاویږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره که په دنیا کې ښه وکړه په آخرت کې به ښه ورته میلاویږي او که په دنیا کې بد وکړه نو په آخرت کې به د بدو جزاء خامخا ویني لکه څنګه چې موږ او تاسې په دنیا کې وینو یو بزګر یو دیقان چې کله په خپله ځمکه کې د غنمو تخم شیندي نه به خامخا غنم ریبي داسې چیرته هم نه دی شوي چې هغه دې په ځمکه کې غنم وکري او د هغه نه دې د اوربشو یا د جوارو فصل اوچت کړي نو په دنیا کې چې هر څه کوې په آخرت کې به د هغه جزا او د هغه اجر ضرور تاته رسیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا او مزرعت الاخره دنیا چې ده دا مزرعت یعنی پټای او ځای د کرلو د آخرت دی که په دنیا کې ښه وکړه نو په آخرت کې به د دې اجر ثواب ویني او که په دنیا کې بد وکړه نو د دې جزا به الله ربالعزت خامخا تاته درکوي نو د دې نه دا معلومه شوه چې په دنیا کې انسان څومره نیک اعمال کوي څومره نیکی کوي او د نیکو کارو دپاره محنت او مشقت او تکلیف برداشت کوي د جمعې په موسم کې د یخني په موسم کې اودس کول د تهجد لمانځه دپاره خپله بستره پرېښودل څومره مشکل کار دی خو انسان دا مشقت او دا تکلیف برداشت کوي د سختې ګرمۍ په موسم کې د اوږدو ورځو روژه نیول لږه او تنده تیرول څومره مشکل کار په جهاد کې مال خرج کول د خپل ځان قرباني ورکول دا څومره مشکل کار دی دا چې انسان د دې دومره مشکلو کارونو دپاره خپل ځان تیاروي صرف د دې دپاره چې د مرګ نه وروسته هغه نه ختمیدونکي ژوند ځان دپاره ښایسته او باعزته وګرځئ او دا په دې نیت کوي چې د مرګ نه وروسته چې کومه بله ژوند په ما پسې را روان دی دا نیک اعمال هلته زما په کار راشي او الله رب العزت به د دې نیکو اعمالو داسې اجر و ثواب ماته راکوي دا نیک عمل دې دپاره کوي ځکه دا وایي چې الله رب العزت به د دې نیکو اعمالو داسې اجر و ثواب راکوي چې هغه به زما د فکر او اندیش وي د دې نیکو اعمالونو په وجه به الله ماته همیشه دپاره جنت نعمتونه لذتونه او خوشحالي راکوي او د جهنم د درناک عذاب نه به زما حفاظت کوي خو قدرمنو اوریدونکو په دې خبره باندې پوه او دا خبره یاد وساتئ چې په دنیا کې د شوو ښو عملونو او نیکو عملونو بدله په آخرت کې هغه وخت الله تا ته درکوي کله چې عقیده صحیح وي د نیکو عملونو بدله به الله تا ته ضرور درکوي د هغه اجر و ثواب به الله تا ته ضرور درکوي خدا به هله درکوي چې د ستا عقیده سالمه عقیده وي او په زړه کې د ایمان وي د ټولو نیکو عملونو قبلېدو دپاره الله رب العزت داسې شرط لګولی چې دا عملونه به زما په دربار کې هغه وخت قبلیږي کله چې د عمل کوونکي په زړه کې ایمان وي او د ده عقیده د مسلمان عقیده وي په دنیا کې د شوي ټول محنت او مشقت او کړاو فایده به الله په آخرت کې هغه ته ورکوي چې د دې عقیده سالمه عقیده وي او که خدای مکړه عقیده خرابه وي نوم خو د مسلمان وي او عقیده یې داسې اختیار کړې وي چې د کافرانو عقیدې سره تړون لري یا د هغه نه هم پورته وي نو د دې په وجه چې څومره محنت او څومره کړاو او څومره تکلیف دې په دنیا کې ویستلی دی دا ټول به د دې ضایع شي نن زموږ ډېر رونه دي نیک عملونه کوي نیکو عملونو ته یې مخه کړې په دې نیت باندې په دې عقیده باندې چې الله به د دې اجر ثواب ماته راکوي خو دې ته متوجه شوی نه ده چې آیا دا کم کار زه کوم دا د الله کلام سره تړاو لري او که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره تړاو لري او که زه به تاسو ته یو مثال در وښیم موږ زیارت ته په نامه د ثواب باندې په نامه د عبرت باندې په نامه د دې باندې چې په دې نیت باندې چې الله موږ ته ثواب راکړي او هغه مړو ته دعا وکړو خو هلته چې کله لاړ شي څوک د زیارت دروازې ښکلوي څوک هلته بندوي څوک پکې زانګو اچوي څوک پکې نظرونه کوي او څوک د هغه ځای نه مالګه او خاوره راوړي دا ټول په نیک عمل کوي بېچاره خو د دې پر ځای چې د دې عمل الله په دربار کې قبول شي د عمل مردود او دا د الله په غضب او په لعنت کې ګرفتاره نو عقیده د انسان په اعمالو کې ډیر ضروري شی دی ځکه الله رب العزت د اعمالو د قبولیت دپاره د ایمان شرط لګولی که ایمان وي عقیده سالمه وي نو اعمال به قبلیږي او که ایمان نه وي نو هیڅ یو عمل اگر که ډیر لوی وي د الله په دربار کې به د قبولیدلو قابل نه وي الله رب العزت په قرآن مجید کې په مختلف انداز سره دا په مختلف انداز سره د ایمان او د عقیدې شرط موږ ته بیان کړی دی لکه چې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انصا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله وایي کوم سړی چې هغه نیک عمل وکړي که هغه ښځه وي او که هغه نر وي هغه انسان چې نیک عمل کوي که هغه ښځه وي او که هغه نر وي خو په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو الله وایي موږ به هغه ته پاک ژوند ورکړو پاکیزه ژوند به ورکړو او ښه بدله به په آخرت کې الله وایي موږ هغه ته ورو نو په دې آیات کې الله رب العزت د نیکو عملونو ښه بدله میلاویدو دپاره د مؤمن کېدو شرط لګولی په بل ځای کې الله فرمایي فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون الله وایي کوم کس چې د ایمان شرط سره چې یعنې مؤمن وي هغه نیک عملونه کوي نو د هغه د محنت ناقدري به نه کیږي یعنې الله رب العزت به هغه ته د خپل د محنت او د مشقت چې په دنیا کې په نیکو عملونو کې کړی د هغه بدله به الله ورکوي خو په دې شرط چې د هغه عقیده پاکوي په بل ځای کې الله فرمایي ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا الله فرمایي کوم سړی چې د آخرت کامیابي حاصلول غواړي کوم سړی چې د آخرت د کامیابي حاصلول غواړي او د ایمان شرط سره او د ایمان شرط سره هغه دپاره مهنت هم کوي نو د هغه مهنت فایده به الله وی ضرور دې ته ورکول کیږي او هغه ته به د هغه د مهنت میوه ضرور میلاویږي دا درې آیتونه چې ما تاسو ته ولوستل دا د نمونې په طور دي ګڼې په مثبت انداز کې داسې قسمه ډیر آیاتونه شته دی چې په هغه کې د نیکو عملونو نه وړاندې لازمي طور باندې د ایمان شرط ذکر شوی دی چې هر انسان په دنیا کې نیک عمل کوي نو باید هغه مؤمن وي او د هغه عقیده سالمه وي او که په نام مسلمان وي عقیده یې خرافاتي عقیده وي شرکي عقیده وي بدعتي عقیده وي نو څومره نیک عملونه چې کوي هغه د الله په دربار کې قبول نه هغه مردود او دې دپاره اجر نه بلکې دې دپاره عذاب دی نو قدرمنو اوریدونکو راشئ د هر څه نه مخکې د خپل د عقیدې په اصلاح کې کوشش وکړئ عقیده پاکه کړئ که هغه زموږ په معاملاتو کې وي یا زموږ په دیاناتو کې وي او هغه که په نظام د حکومت کې وي یا په اخلاقو کې په هر شي کې باید عقیده زموږ پاکه عقیده وي د الله رب العزت د کلام موافق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو موافق په صورت عصر کې الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق واصوا بالصبر الله وایي چې زما د قسم وي په زمانه باندې چې بېشکه انسان خامخا په تاوان کې دی مګر هغه خلک چې ایمان یې راوړی او سره د ایمان هغوی نیک عملونه کوي او یو بل ته وصیت کوي د حق او وصیت کوي د صبر په صورت تین کې الله فرمایي ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دلته هم الله د اعمال صالحه نه وړاندې د ایمان شرط ذکر کړی دی قدرمنو اوریدونکو دا خو ټول مثبت انداز و دغه شان په منفي انداز سره هم مضمون الله رب العزت په قرآن مجید کې بیان کړی دی چې د کافرانو څومره هم نیک اعمال وي د قیامت په ورځ به د هغوی هیڅ حیثیت نه وي او هغوی ته به هیڅ قسمه بدله هم نه میلاویږي د صورت کف په آخر کې الله رب العزت فرمایي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته دوی ته ووایه چې آیا موږ تاسو ته داسې خلک وښیو چې هغوی اعمالو په اعتبار سره بالکل په تاوان کې دي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا داسې خلک به موږ تاسې ته وښیو چې هغوی د اعمالو په اعتبار سره بالکل په تاوان کې دي الله وایي دا هغه خلک دي چې د هغوی په دنیا کې شوي ټول محنت ضایع شو برباد شو الذین دل سعیهم فی الحیات الدنیا د هغه کسان دي چې د هغوی په دنیا کې شوي ټول محنتونه تکلیفونه او کړاوونه برباد شو ضایع شو او الله فرمایي هغوی د ناپوهتیا په وجه په دې خیال کې دي چې دوی ښه کوي وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا د جهالت د وجې نه دوی په دې خیال کې دي چې دوی خو ښه کار کوي په دنیا کې الله وایي دا هغه خلک دي چې دوی د خپل رب د آیتونو او د هغه د ملاقات یعنی د قیامت د ورځې نه انکار کړی نو ضایع شه د هغوی اعمال نو د قیامت په ورځ به موږ الله وایي د هغوی د نیک عملونو ذره برابر هم وزن قایم نه نن چې په دنیا کې ته مسلمان هر نیک عمل کوي الله رب العزت به په آخرت کې ستا اعمالو دپاره تلک دی او ستا اعمال به تلی ځکه ته مؤمن یې خو د کفارو د اعمالو لپاره الله رب العزت وایي هیڅ وزن نشته فلا نقیمو لهم یوم القیامت وزنا الله وایي چې د قیامت په ورځ به د دوی نیکو عملونو دپاره ذره برابر وزن هم قایم نشي ځکه څومره نیک عملونه چې په دوی دوی په دنیا کې کړي هغه برباد دي ضایع دي ځکه چې دوی ایمان نه درلود عقیده سمه عقیده نو قدرمنو اوریدونکو زما خویندو او ورونو هر کار چې کوئ ګورئ چې دا د الله د کلام سره موافق دی که نه دی هر نیک عمل چې کوئ د هغه صحت د رسول الله په احادیثو کې ولټوئ د خپل فقهاو مجتهدینو امامانو په احادیثو کې ولټوئ چې شته او که نه داسې نه خدای مه کړه چې دنیا کې نیک عملونه کوو او په آخرت کې د هغه دپاره زموږ هیڅ کومه بدله نه وي غیر د الله د عذاب نه نن ورځ موږ او تاسې په خپل ژوند کې خیراتونه کوو څلوېښت یارې کوو کلیزې نیسو یا کلیزې لمانځو د جمعې شپې کوو حال دا چې دا په دین کې نشته په دین کې خیرات راغلی وی که عیسی له ثواب وکړه خو هغه د پر وخت مه تعینوه هغه په فقراو په مساکینو وویشه په کارتونو باندې خلک ته مه رابله او یو مسکین او یو فقیر چې واقعا هغه ستا خیرات ته اړتیا لري که هغه دروازې ته راشي هغه ته څوک ډوډۍ هم نه ورکوي الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل عقیده پاکه کړو د خپل عقیده د الله د کلام موافق د رسول الله د لارښوونو موافق کړو تر څو زموږ نیکو عملونو بدله الله موږ ته په آخرت کې راکړي په همدې هیله قدرمن اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زما خوږه وطنه زما افغانستانه دمې ته سره وعده ده قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي همدغه شان حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د قیامت په ورځ به داسې اعمال هم د بعضو خلکو راوړی شي چې هغه عملونه به د جسامت په اعتبار سره یعنی د غټوالي په اعتبار سره تهامې د غرونو برابر یعنی ډېر اوچت اوچت عملونه به وي خو په تله او په ترازو د عدل کې به د هغې هیڅ وزن نه وي ځکه چې د دې عقیده صحیح عقیده همدغه شان په یو بل روایت کې راغلی دي چې عبدالله بن جدعان یو قریشي و په زمانه د جاهلیت کې هغه ډېر ښه ښه کارونه کړي ول خو کافر و اسلام یې نه و راوړی نو یو ورځ حضرت عایشې رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله د عبدالله بن جدعان چې د جاهلیت په زمانه کې کوم نیک کارونه کړي آیا هغه ته به د هغې ثواب میلاویږي الله به هغه ته بدله ورکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای عایشې نه ځکه چې هغه هیڅ یوه ورځ داسې ونه چې ای الله زما ګناهونه په قیامت کې وبښي هغه د به خپل مشکل حل د الله نه نه و غوښتی د خپل حاجت روا الله نه وګرځولی نو هر ستونزه چې لرئ هر مشکل چې لرئ هر حاجت چې لرئ هغه خپل پروردګار سره شریک کړئ نه به پیر درته حل کي نه به زیارت درته حل کي او نه به تاویز درته حل کي هغه یوازینی کلکوشا یوازینی حاجت دی هغه زموږ پروردګار دی بل څوک نه دی ځکه په دنیا کې داسې عمل وکړو چې په آخرت کې مفلس ونه درېږو چې هغه نیک عملونه به الله رب العزت زموږ نه واخلي بل چاته به ورکړي او موږ به جهنم ته واستوي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي تاسې نن ګورئ چې کفار د اسلام او د انسانیت دښمنان څومره کارونه کوي په دنیا کې په ټولنه کې په هرې ټولنه کې دوی رفاهي کارونه شروع کړي خو د دوی د نیکو کارونو د الله په نظر کې هیڅ حیثیت نشته ځکه چې د دوی په نیکي کې اخلاص نشته اخلاص خو د نیکو عملونو د قبولیت دپاره داسې لازمي شرط دی که د مسلمان په نیکي کې هم اخلاص نه وي نو هغه د ده په مخ باندې راغورځولی شي نو چې د کافر په اعمالو کې اخلاص نه وي هغه به څنګه قبلیږي او بل دا چې د اعمالو قبولیت دپاره ایمان شرط دی چې ایمان نه وي عقیده به نه وي نو څومره هم چې نیک عملونه کوي اگر که ډیر غټ غټ اوچت اوچت عملونه اوسیږي نو هغه د الله په دربار کې هیڅ کم حیثیت نه لري او د دې نیکو عملونو لپاره به الله رب العزت په آخرت کې هیڅ کمه تله هم نه برابروي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنه الله وایي چې د آخرت په ورځ به د دې اعمالو دپاره موږ تله هم بلکل نه برابروو نن د اسلامیت او د انسانیت دښمنان چې څومره دا کارونه هم کوي دا پروژې په لاره اچولې دوی ځان ته ځانګړي اهداف لري او دوی غواړي چې د دې پروژې او د دې رفاهي کارونو د لارې هغه خپل اهدافو ته ورسیږي څوک عیسوي شوه څوک یهودي شوه څوک په فسادو په منکراتو او په فجایع باندې اخته شول او که مسلمان واقعي مسلمان وي دا عقیده سالمه او صحیح عقیده وي نو هیڅکله به د دې انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو په خبرو باندې دوکه نشي هغه ته به د الله ربالعزت د کلام نه آګاهي وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه به هغه ته آګاهي وي خو نن اخته یو موږ په هر څه باندې او د هغه عاقبت موږ نه دی سنجولی چې الله به د دې موږ سره څه حساب کوي او الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي نو قدرمنو اوریدونکو د عقیدې د اصلاح او د صحیح کولو اهمیت دا دی چې زموږ نیک عملونه د الله رب العزت په دربار کې قبول شي او په دنیا کې چې موږ کوم محنت کوو مشقت وباسو دا په آخرت کې په کار راشي او موږ ته د عملونو اجر او ثواب د الله عزت د رضا او د جنت خوشحالت کې میلاو شي او که خدای عقیده وي نو ټول محنت به بېکاره او ضایع شي او الله به موږ ته بیا واستوي او آخر کې په دې خبره هم پوه شئ قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې کفر سره په فاسد عقیدې سره نیک عملونه د الله په دربار کې نه قبلیږي دغه شان که یو سړی مسلمان وي او هغه ډیر زیات نیک عملونه کړي وي د منځونو د روژو د حجونو او زکاتونو د هغه څخه انبار لګېدلی وي خو وروسته هغه کافر شي نو ټول عملونه برباد شو اوس یې که توبه هم وښکله او مسلمان شو نو دوباره به حساب شروع کیږي مخکینی نیک عملونه ټول ختم شو نو قدرمنو اوریدونکو ډیره د یېرې خبره ده د فتنو په دې دور کې د دین نه د لرې کېدو په وجه ډیر نوي تعلیم یافته خلک او ډیر هغه خلک چې البته تعلیم یافته هم نه دي اسلامي احکام هغوی څکه ګپ ښکاري په هغه باندې ټوقې او مسخرې کوي د ګیرې په باره کې اعوذ بالله لاندې باندې خبرې کوي یا د مانځه په باره کې وایي چې دا د پورته کېدو او د وچتېدلو نوم دی یا ګیره سپکه ګڼي او یا وایي چې روژه خو هغه کس نیسي چې هغو په کور کې د خوراک دپاره څه نه وي په دې پوه چې د اسلام د یو وړوکي نه وړوکي حکم باندې مسخره کول هم کفر دی لا پاتې شو مونځ او روژه او ګیره همدغه شان په دې باندې متوجه اوسئ چې ځینې ځوانان نن غواړي بهرني ملکونو ته یا یوروپ ته لاړ شي یا لندن ته ورسیږي په هغه ځای کې یا ځان شیه معرفي کي یا قادیاني یا کافر ځان معرفي کوي او په زړه کې دی چې وروسته به زه توبه وباسم په دې ټولو صورتونو کې به یو خو نیک عمل ضایع شي او برباد شي او دویم دا چې د مرګ هیڅ کم مقرر وخت نشته که په دې حالت کې تا ته مرګ راغی نو د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړې او همیشه همیشه دپاره به د جهنم سزا تا ته رسیږي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي رسول الله وایي زما په امت به داسې حال راشي چې سهار کې به مسلمان وي او بیګا ته به کافر وي په بیګا کې به مسلمان وي او سهار کې به کافر وي نو د عقیدې اصلاح او د عقیدې مضبوطوالی ډیر ضروري دي خپلان او ښځه او د خپلو بچو د عقیدو صحیح کولو او د دوی په عقیدو کې د پخوالي راوستلو دپاره هر حال کې تاسې کوشش وکړئ ګڼې یو ورځ به جاړئ بیا به دا ژړا تاسو ته په کار نه راځي الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپله چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پا پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه پاک الله مو مر د دښمن په وینو سورا داسې سولک الوانا دا می تا سر وعدا گا سر بجا کړم لتانا عزم خدا وطن عزم افغانستان دا می تا سر وعدا گا سر بجا کړم لتانا کوم بوټي کې می ووي بس هغه په کاڼو لګي چې په چا کې حماسوي بس هغه په کاڼو لګي کرور د شرق او غرب ټول په لړزان کې وي تانا دمه تا سره ودا دا سر بجار کړه مال تانا ای زما خوګانا ای زما افغانستان دا می تا سره وعده دا سر بازار کړم لتانا د مسعود زمين کوري د مسعود ژوند ناراضي د مسعود زړه ټکوري د مسعود ژوند ناراضي مسعود زکا قربانیږي ستاله دشت او دمانه دمتا سره ودا